بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قال امام قدوری فرمي دې کې غرض دا ده چې مقصد پرې کول د دې رګونو ضروری دي په ځبا اختیاري کې چې یو مریض او بل حلقوم دا دوه ودا جان دي یا یو پکې ودا جدا یو سړی دا لا واقف ده د دې سخت طرف نه چې کوم د لکه ګډ باندې چالو کیږي دې طرف نه نه ګرځي دې سخت طرف ته کیږي او لګیا نه لکه شاړو هی ها خدا چې دې پرې کوي ګډ ژوندې د خو طریقې سره تر هغه وخت پورې سو پرې رګونو ته لکه شاړو راځي کرو رمت ته خالی وی نه مینه ورنځي نور څه کوم نه لګوا کرو رمت ته ټوکونه وایي مثال په تور باندې او بیا دا غیر بعد الک رګونم پرې شوي څه شول رګونه پرې شوي بس مقصد دې رګونو د مری او د حلقوم او د ودجانو کې یو د ودج پرې کول ضروري او شول ولیکن مکروه ده دا شان دا شان ته زوا کول مکروه دی غوخه حلاله ده خدا فل فل مکروه ده خدای به تعالی پوښتنه کوي چې دا ګناه دی ولي وکړه کراهیه ایشو دا یو سره دوم سره ده یو سره ور باندې سکه خو ده چاړه چې دې رګونو حلقوم او مری او دشتر رسول لکه دا ګډ مړ پرې مړ څو چې مړ مرتاح وش مثلا ځکه دا اصل ذبح د رسیدل نه مخکې مخکې بیرته ځل کړه هغه شهید سلف کې شهادت باندې ورسید پښتو په یې ختمه شو خبر یاد نه اوس خلک وایي چې بازار کې خلک ګډ مړ دي خلک ورته شهید وایي تور ته وایي شهید وایي دی خدای دې اړه غلط کوي وایي وایي ذبح شات من قفاها کچېرته ذبح ګډ من قفاها د سر طرف نه فبقيت حية جوندي فاتيو حتى قطع العروق كلها او اكثرها حل ولي تحقق الموت ما هو الزكاة اوس معلومیږي مرګ د غزله په سټ پر کولو نه راغی بلکې مرګ لا د غزله مرګ هغه د رغونو په پر کولو باندې کوم دا راغی اگر کله عذاب ور باندې زیات شي عذاب ور باندې زیات شي نو یکره مکروه ده ولی ان فی زیادت علم من غیر حاجت فصار وګرید کما اذا جرحها ثم قطع الاوداج فعل زخمی کی دا غیر بعد بیا رغونه ولا سکی پرې کی نو واخه حلال ده خو لیکن مکروه ده ولی زخمی کی ضرورت څه وان ماتت قبل قطع العروق کمر سمخ کې دا کټکولو د رګونو لم توکل خړلې بنشي ولی لوجود الموت بما ليس بالزکات ذکر هغه مرګ د دې ګډ هغه طریقې باندې چې هغه شرعن زکات نه ده فيها په ګډ کې ځکه شرعن زکات په ګډ کې دا ده چې یو به مریض پرې کې او یو حلقوم سپینه مریض ورته یو سره مریض سپینه مریض سره مریض هغه بالکل اهلی وګرځیدل اوس په دې واشه غوا کې پتا باندې زب اختیاري واجب ده څه واجب ده اختیاري زبا در باندې واجب ده چې هغه د حلقوم او د مری او د یو د ودج ده یا د دواړو ودج دا شان ته زب هغه کوي اوس بدلوي چې مله دا خو مخکې واشي اوس ما وساتل نه حين د سبه ته اعتبار ده هغه زبي اختیاري او استراحي توهش او استیناف توهش عربي الفاظ وایم لکه په یو خو انشاء الله هذا من مولانا بطی الله مولوی صادم برکاتهم هغه فرمایل امام شرجاوی ویل ما ویل دې متن اتینه تر پلاني متن پورې چکم د دومره الکه خبرې دي بیا تعلیمات یې چې د متن اتی سره وایي نو په نشه مسله باندې خو پرې شي یو خبر زاله کوي می خدا نور رحمان مولانا زبردست می خدا ساتلې دي ها اوس الله جل جلاله شان په هند زبې کې واشي سوله ټوپونه وهي تم کېږي نه منډي وهي څوک تم کولای شي میخه ها سړی شرنګ ته وی ولا ونه ویریږي دا ته تم کول خې بیا د نن اوس څه کېږي اوس به ته دا نه چې مړه دا به اوس مال پر زب اختیاري پکې لازم وي ځکه دا خو ما کور ولا سيزو نه حين زب اتباع د حين زب کې دي کې توحش دا اوس زب استدلال شړ په سو شړا یا د نن شړ په سو شړا چې مولا کې ولګي خمس بوته چې نسې په سو شړا یا په ټوپک اوله یا د نن په وخت په ټوپک ولې خالي به زخمی کوي ښا ملکه وې نه خان چې ته وروره سیګ نعمت الله استاد او بیا د لوی د برزینګ چاړو ور باندې کېره عمره یې خوشاله شي مضبوط ته مې خبر سم لې والله چې حاله مې وای تاخته خبره یې وما استانس من الصيد او هغه حیوان چې هغه محبت ونیسي د سریانو سره من الصید اخکارنه فزکاته الذبحه وما تواهش چې نفرت پیدا کړي نه عامل چرپایانو اهلیونه فزکات العقر زخمی کول دی والجرح پر کول دی عقر چې زخمی کې په ډبره ولا خو چې زخمی چې لغونی الکه طاقت کمزوري شي یاد نه او بیا به زبحه کې او کله په تیرې سیز باندې وېستلو چې تو رسیدلې دا مړو د حلال شي خو شو مسله باندې لأن زکات الاضطرار انما يصار اليه ان العجز عن زکات زب اضطراری چې انما خبره دار بلنه يصار تل کول شي اليه د زب الکوای اضطراری له عند العجز وقت عجز کېدل کې د تابعنا الزکات الاختيار على ما مر او العجز متحق في الوجه الثاني او عجز کېدل له ذوی اختیارنه دا ثابت شوی دی په وجه ثاني کې چې الک اهلی حیوان د نواشي سي دون الاول نه په اول الک صورت کې چې الک وحشي حیوان الک اهلی وګرځيږي هغه په ذوی اختیاري ته قادر یې کن ذوی اختیاري به کې استداري برکه کله استداري وکړه او دا غینه مرشو دا مردار شو به فرق جایز نه ده څه مشکلات دي تیر اثر تاسو زده د خپل اصل کې سي معلومات کوي خلا وکذا ما تردع من النعم کوئی ته پریوتل د ظالم لو یاد نفس ته ته پریوتل کوئی ته پریوتل اوس باندې کوئی نه تر او باندې ولا کمړه مې دي د پاسه تیر تیس په شروع واچو چاړو ور واچو بس پته بکی په دوا الوجهين کې به زب استراري جایز فيما توحشنا وما وفيما ترقع اهلي حيوان دنو تحقیدل امام مالک رحم الله فرمایي چې نه پدې کې زب اختیاري زب استراري نشته او که زب استراري ته او هم کل عدم ده صحیح اعتبار نشته که پاغه باندې حیوان مرته حلال نه ده او یا په کوی کې پریوتل پسې کې په کوی کې پرې وتل مثال زور دي ته په کې چوز دار او با سمړ کیږي او استل امکان هم نه وی راو چته ول څنګه به راو شته د بیا لکه نو دی وشتله په یو تیر چړې باندې یا بل تیر سیز باندې نه امام مالک فرمای رحم الله چې جائز نه دا مردار ده دا دا زب اگر کې سره خدا په حکم د کله عدم کړي فاولي د دې دلیل دا چې لئن ذلک نادر دا نادر ده کله کله پیخیږي چې اهلی حیوان واشي شي ادا کله کله پخېږي چې هغه کوی ته لاندې زور دي څه شي پریږي او قانون دا چې ولا عبرت للنادر في الاحکام اعتبار استا هغه نادر په احکامو کې احکام په ظاهر باندې بنا کیږي په اغلب باندې په نادر نه بنا کیږي ټیک شو مولا نو حکم نه استراب الکه دا دې شامل نه ده چې دا قائم مقام الکه د زبي اختیاري وګرځي نو دوه په حق کې دا استراب کله عدم د لکه سره چې زه فهمي کوي څه مسله ونه رسېږي ویل سر خدواله قال ولا نقول من وايي المعتبر حقيقه العجز دا مړه ذات عجز کېدل چې چیرته راشي د زبي اختیاري نه نور محل او غیر محل مګوره اصل کې مقصد دا ده په دین کې یو سر ده اوسه نشته نو حقیقت عجز کېدل چې راشي ذات عجز کېدل چې راشي د زوی اختیاري نه د دې زوی اختیاري قائم مقام ته به اضطراري ده نور محلونه یو ګوره چې څنګه ده څنګه نه نقول المعتبر معتبر په بدلیت د زوی اضطراري کې په ځای د زوی اختیاري باندې حقیقت العجز وقطع حق او دا عجز کېدل ثابت شو فیصار الى البدل او نطلب وشي بدل څه چې عذاب اضطراري څه پوښتنه مليان اسانه مليان کیف څنګه به مونږه لکوایا دا عجز معتبره و نه په داس حال کې چې وای نه لا نسلم اندرا نو دا نه وای چې الکه اهل حیوان وحشي کیږي نه او دا کواشي کیږي دا نادر ده کله کله بلکې غالب ده ندرت توحش او پریوتل الک کویان له زور دي لا غالب ده ځکه حکم الک وایا معتبر ده ځکه ویل حکم دا معتبر په غالب الک وایا واقعات او حدیثات باندې وي ډیر ځل کیږي الک وایا او فی الكتاب مزنه کو اوس بل موږ زور ته هغه خو یې بزور ته ما کو اوس بور ته خزه بم اله کېدا بوزا اگر غم نه داري بوز به خرید یا دل خبر دا په دې کې لیک تفصیل ده یو تختیدل په خار کې دي یو تختیدل په قریه کې ها هغه خامخا اوس د قرآن ولې چې لکه وای ها یا ګډ رانی ولې او په خلاف ته اوف باندې او غوا اوف او غوا کو په بازار کې درنه خلاص ول یو خل ډار خلګونه دې کېدای نه شي او بل علی ته پوخ او په غوا کې قوت دفاع دا ډیر زیات هغه ځان خرق پخکرو هیڅ کته لته ورکې لکه اوف ته څه څنګه دی بیا څنګه نو بیا لکه څوک نه نیول نه څه نظر اختیاري نشته پکې چې کله ته قادر نه ور باندې زبا استقراري پوه شي مثلا نو مستنف خبره مطلقه ذکر کړي و د هدايه مولا تاسو له لکه مقیده کړل خان وعن محمد حضرت امام محمد رحم الله نه روایت هغه دا به شنو کوم لیدل د چې شاو تر لدر کې لکه وای خو زبدل ته پرته فقط نه وي او یا خلود باندې لګي ويخاف القتل منهما او د دې خطر دی چې الکه وای مړ دي ته به دایمن کې متا مړ کی ها ويخاف القتل منهما نو الکه وای زب اختیار باندې سره قادر نه کنه دغه خیال بنوي څه به وای خیال شعال وزن بس کرام په شان باندې مصدر به وګرځي پیږي کاسي ناس ته ګلانو خره وسیال کند دا حمله کول کند لکه تختیدل دي مثال په تور باندې یو حیوان تاسو ملولې هغه پتا حمله وکړه او بار بار دی الکه حمله در باندې کوي نو په دې وخت کې ته قادر په ځبې اختیاري نه چې سیم له او په دې مری کې اله لکه نه نه زو الکه جرح کاوه چې کوم ځکه ځان بچ کاوه جرح کاوه په دې وخت کې الکه ځبې اختیاري نه سزا ورته استدل قلبه دا مسؤول عليه وقتل کیږي چې دا مالک او که غیر مالک که مالک وو زه به اختیاري او حلال کو که غیر مالک وو مسؤول علیه چې په چا باندې حیوان حمله کړې و او د ځان ونه بچ کړلو زه به اختیاري خو نه شوي کولای ځکه ته مړ کولو د مغلوبول پکارو د حیوان مزه به اختیاري سره مغلوب نشي کولای نو بیا زه به استراري وکړي کوم چې زخمی دي البته بیا په زمان لازم ده دا به زمان ورکی اصل مالک نه نور به غوخه د دې شي سرسترګي مزید دي دي کې سرسترګي دا بل شي نه هغه سرګوتي مزید دي خدا ما سرسترګي ویل خلاص اذا كان لا يقدر تعلیم ما ته پر شکل کلیو ما میراث سوال لیکلی کنه ډېر مې ورته وخندل تېر کال وکړه بل کال مثلا مې د میراث لیکلو بیا چې پلانې ته دا ورته پلانې ته دا خو یو کې محروم سوی و هغې لیکلو دا پلانې محروم د استاد ما خو ویلي سرې سترګې مزید لیکې زه ویلي اوس سرې سترګې هغه دا بل شي مې یاد کړ سره ګوتې مزې دي کوي یا د نن سمه سره ګوتې مزې خو ناوي کوي تاسو پته ده خره یو ګمان کو په وخت نه عبادت کړ اذا كان لا يقدر على اخذه و والسيال كنل اذا كان تکلوي دا مسؤول عليه لا يقدر قادر على اخذه بنيول باندې حتى تضيف لو او که بنيول قادر بیا زبې اختیاري او بیا حلاله غری کې وینا زما کې وې دلاله چې د اوخ په دې غری کې غوخه ډېرې اگر رګونه په غوخه کې ډېر پټ وي نو په لږه غوخه کټ کې بیا به څه دي رګونه لږ او دا غیر دلته په دې سینې کې خدای پاک شان ټول رګونه ښکاروي چې چاړو د شي کې خالق کې دا راغه پېښې چمړه بس دا دلته دې کار سوی یا دل نو بیا باندې کې نه حر نه هر طریقه لري وخت باندې به اوتره اوخه او لار وي چې تم لیدل نه اشي کې دا لکه ما ته چا کار کړی سره خدا دوه په وکاله الله لکه په پینځه سو یاد دروغ وي مرشته خدای خبر څنګه مو خدای هغه بل اولاد نو دوه بیا شو څنګه کته په پرې وته دا خبره وغه دا ولا دغه طالب سي سم خل خل هو المستحب في الابل انحر ها دا خدا او چې سړی ذبح ذبح دا مطلب چې کدو مری کې حلال کدلته مری کدلته نه کاله ها دا فعل مکروه ده مصبوحه مکروه نه ده اما الاستحباب فيه استحباب فدې هر واحد کې ولې راغله د موافقه سنت المتوارثه نجات موافقه د متابعت هغه طریقې چې موږ ته د نبی اسلام او صحابه او تابعین او تبع تابعین ته د اوس وخت پورې را پاتې ده هغه دا چې په ایبل کې نحر او لکه په بقره او غنم کې تصبح او بل دا چې ولې اجتماع العروق فيها د جات د جمع کېدلو د رګونو فيها فوق کې فی المنحر هغه په سینې کې وي وفيه ما فقر غنم کې فی المصبح په ځای د سبه کې وي والکراهت کراهت ولې راغې نو دا د مکروه مکروه تحریمي وي کنه دا فعل حرامه ته بنې نه دا مکروه تنزیهي ده ځکه دا مخالفت خالد سنت راغې په نفس سره کوي چې تاوان والقراءة لمخالف السنة وهي لمعنى في غيره دا کراهیت راغی له جاز یو معنا ده په غیر چې په غیر د ذبح کې ده هغه تر کې سره راغی سنت راغی پیرم شي زبر ټیک ده فلا تمنع الجواز والحل خلاف لما يقوله مالك خلاف دا چې قول ورمن کړي امام مالک رحمه الله انه لا يحل کدا اوخ کې کذب هو کړه دا اوخ حلال نه ده بقره او غنم کې کنا حرو کړه حلال نه ده خلاص خدا په دې فصل پورې وایو ان شاء الله وختې کا خلاص من دا ورته ومن حرناقه او ذبح بقره الکوا فوجد في بطنها جنين حیوان د ذبح کول خو نفس کې الکوا څه دی بچای ده د دې دوه صورت ژوندۍ د کمال که ژوندۍ وي که څه وي ژوندۍ وي بیا دوه حالت دا مصبعه او زهیه ده که غیر د ازهیه ده که ازهیه وي او ژوندۍ دا بچی به یې مذبح کړي پرېښودلی نه شي او که غیر د ازهیه بیا تا خوښه ده که بچی ذبح کوې که نه ذبح کوې پوه شي پرې مسله ته څو خو چې دا کله سوي ژوندۍ او که چېرته تا مړ ورته راوویستل ته د اضحیې نه که غیر اضحیې نه مړ پکې پروت چې نسې پرې کاله کې پروت مړ آیا د دې بچي غوښه حلال ده که مرداره ده نو مسله دا ده چې دا مرداره دا بنه د کې دې ذبح نه ده شوی دا زمون احناف مسلک ده او اگر که امام محمد رحمه الله اختلاف کړی ده تاسو دې کتاب علم لیکلی هغه فتوا د امام ابو حنیفه په مذهب ده چې دا مردار دی دا بدخ وصله ومن نحر ناقه او ذبح بقره وجد في بطنها جنينا يومن دل په خېټه کې یو بچي مې تن مړ لم يوكل نه بشي خړلې اشعره کوي اختان ور باندې راشنوي او لم يشعل کوي اختان ور باندې راشنه نوي فهذا عند ابي حنيفه هو قول ظفر والحسن ابن زياد رحمهم الله قال ابو يوسف هو محمد ومحمد رحمهم الله اذا تم خلقته اكل که چیرته اندامونه پرو بیا دې او خورل شي او دا قول دی امام شافعي هم دا چې اندامونه پروي بیا خوري د امام ابو حنیفه د امام محمد او د امام ابو یوسف او د امام شافعي رحمهم الله تعالی وتبارك دلیل سره چې قول عليه الصلاه والسلام زکات الجنین زکات امه ذبح کول د جنین دا ذبح کول د مور دی هدی د دې آیات په استدلال طریقه دا ده چې بس مور ذبح کول د مور ذبح قائم مقام د ذبح د بچی ده اوس دا مالک ذبح لکه د مور غوخه خوري دی غوخه هم خو موږ ولا جواب کو چې نه یو خدا زکات الجنین زکات امه دا عبارت منصوب راغلی منصوب راغلی او دا منصوب على تشبيه ده كان في تشبيه پکې حذف ده دې تعلق هغه منصوب علی نزل خافض وای نو اصل کې دا ده زکات الجنین کزکات امه کزکات امه دا ذبح کول د جنین په شان د ذبح کول د مور دی الا کومو چې څنګه ذبح کې په مسبح کې دا به هم هم د قشان ذبح کې چې ژوند دی راوته او دا چې ژوندې نه دراوته مړ راوته نو زبر سره پکې رانه د مور په شان نه حلال نه بلکې مرده دا زموږ د احناف په دې حدیث باندې استدلال کوي ٹھیک شو یو دوم دا ده چې که زکات او مهي مرفوع وای بیا هم یو مشابه ده او بل مشابه به ده یو مشابه ده بل مشابه به ده او دې ته تشبيه الکه بلیغ وایي په علم بیان کې لکه زیدون اسدون زیدون اسد جمهور الکواب هغه علماء د معنیو هغه مذهب دا ده چې زید اسد دا مشابه او مشبه به دی او دا تشبیه ده استعاره نه ده څنګه نه بهر ته کې تاسو تاسو مسلمانۍ کې پیژندلې استعاره نه بلکې تشبیه بلیغه ده نو مطلب دا ده چې زکات الجنین زکات امه دا تشبیه ده مشابه ده د مشابه سره بطور مبالغه د مشابهه لکه مبتدا جوړ کړی دا او د مشابه نه خبر جوړ کړی لکه په زیدون ها اسدی دو اعتراض کوي په صورت طرف کې خدا احتمال خو هم شته چې زکات جنین د پاره زکات مور کافی ده زکات جنین لپاره زکات د مور کافی ده مونږ ورته وایو چې نه لدې رستا مقصد نه حاصلې کې دا کوم ترکیب سره چې دا ترکیب نبی اسلام ذکر کړی اگر اکتفا په صورت کې د چې کافی وي نو باغی صورت کې پکار داو چې زکات امه دا مبتدا واقع شوی زکات الجنین خبر او تواقع شوی سو دواړو منځ کې اتحاد راغلی وي ها همیشه حمل د تابع په مطبوع باندې کیږي حمل ده د تابع په مطبوع باندې کیږي دا غیر صورت کې بیا زکات الجنین دا تابع او زکات امه به مطبوع نو بیا پکا دا او چې زکات امه مفتدا واقع شوی او زکات الجنین ولا شوی خبر د بتاول مقصد حاصلو دلته چې کوم دا هغه مفتدا چې کوم دا هغه تابع او خبر هغه مقبوله او دا بغیر الکوا د تشبیه نه بل طریقې نه چې تشبیه پکې ونه وي او په تشبیه تقاضا ده چې دا تقاضا د طرفین متغیرین کی لکه تشبیه او نسبت تا تاسو منطقيان وای هر نسبت تقاضا د متغیرین ولکوي کوي طرفین یو طرف ته مشابهي بل طرف ته مشابهي وي چونکه هلته ذات ته مشابه د مشابهي معتبر نه بلکې مشابه مشابه په اعتبار یو وصف او فعل سره معتبر دي انا یو شعر مو له تاسو دې مو شي هغه مو اوري چې مزه در درکې وعیناک عیناها استرګې خو عیناها دا غي په شان دا غي په شان استرګې دي وجیدک جیدها ستا دا غړی چې دا او گردن دي چې کوم دا دا غي دا گردن په شان ده خو لیکن دور خبره د فرق دا دا سوا ان عظم صاف من صدقیق غیر دینه چې د دې الکه پوندې ډېر نری دي او ستاول پوندې ډېر غټي غټي دي د میخ په شان خدا وګور عینا کا عینا ویل کې نه دی او جیدو کا جیدو تاسو پښتو نه پوهیږئ خسرې شي خلاص لانه دا هو دلیل الکه دی امام شافعی رحمه الله هغه نقلی دلیل او عقلی ذکر کوي دی وی دا بچی نه ده دا جز د مور نه حقیقتا ولی لعل يتصل بها دا بچی مور سره بالکل متصل لګیدل نه ولی د مور او د دې بچی نو دواړه سره لګیدلی چې کله لکه راځي ګول کیږي بیا غنو کټ پښتو پوهیږي کنه پوهیږي خره لانه دا بچي متصل د مور سره حتی یفصلوا جدا کول شي په وخت تولد کې بل مقراص پکینچی باندې من امي بقطع سرته بچي څنګه ورکه ما شوم کې چته کتلې هغه نور پرې کړې بیا داروغان پکې شي یا دنه ويتغضى بجزائها او دا بچي غذا حاصلوي په غذا د مور مور چې څه خوري هغه دی بیا تنس اگر که باز راي دا د حیز دا وکړي ویني خوري باز دې شوی خدا هم دین خدا معلومیږي خلا و تنفس به تنفسها چې مور ساخلی دی هم ساخلی ها نو چې حقیقتا دا د مور جز ده نو حکمن هم د مور جز ده څه مطلب کوم احکام چې په مور باندې وي هغه حکم ته هم متعدی نو مور خو مصبوحه واکې شو په ذبح حلال باندې دی هم مصبوح په ذبح ها حلال اه کذا حکما حتى يدخل في البيع الوارد په دې لپاره څو جزئیات ته یو کړ چې دا اوخه خرته او په خېټه کې بچي وي یو مبيع وي کدواړه او اصل مبيع سوق اوخي دا بچي پکې به صبره خو شو مثلا ولې جزء دا او دا شانت او کته آزادې او جاریه چې دا جاریه آزاد ده نو اصل څوک آزاد شول مور که بچي مور او بچي سبا د مور باندې آزاد شول کته جز او دا څنګه کېږي لکه چې کل آزاد ته جز ولا سګي جدا کی چې نور ټول آزاد خدای او لاس نه ده آزاد یا د نو پښتون په کې راځي هر خو تري شي او یو تاسو به احساس ته پیدا کاله چې کله شولو دا بچي جزءا منها جزء مون فالجرح دا زخم کول حلاله او ام کې زکات دا ذبح کول کول له بچی لپاره عند العجز عن زکاته ځکه دا خو ذبح کول نه شي چیرته ده کینه کنه څنګه به سبا کوي نو کما فی سید تک پخکار کې چې زبه اختیاري نشته نو زبه استداري سره لکه ای مقام ده نو لپدې کې هم چې بچی په زبه قادر نه نو بیا دا زبه د مور ای مقام ده زبه نو بچی شو لا خوش مثلا ما ته ګوري خلا ګورات وله امام سوي مړه امام صاحب ډیر زور دې ډیر لوی علم دی ژوندې ده اصل فی الحیات حتی يتصور حیاته متصور کیږي ژوند دې بچي بعد موت تا مور مړه چې دې ژوندې و نسی شي راول تاسو مشتو پی کنه پی امام الطحاوی رحم الله غالبا د مور د خېټ نه راوستلې دا اول شافعي المسلک و غالبا امام شافعي رحم الله په مسلک باندې امام شافعي رحم الله مذهب دا چې وخذ حاملوي په خېټه کې بچي بچي بنونه راو بس بچي سره به امام ته مزه دار چې نه لکه بچي به نه راو باسي کله چې دا ژوندۍ نو بیا الته چې د د مور مړو د فخیتی کو نو اختلاف فیصله د امام ابو حنیفه نه مولا په مذهب باندې وسول د مور خیت راوي صلی الله علیه وسلم بیا چې کړه د افته ولګره سبحان الله ذکر د امام د مذهب په وجه باندې ژوندې پاتې شې څنګه ولې هغه مذهب باندې زمونه لا نه کې شافعي مسلک او هغه حنفي مسلک تاسو الحمدلله یفرض باجاب الغره یو سره یو چا مې پرې خېټه کې وواله د هغه په خېټه کې بچي هم او هغه مړ شو یو دیت کدو دیت دو دیت دیت څه صورت قیمت کې ځکه آمده د ابي په قیمت ورکی په بچی کې به یو غره ورکی یو غلام یا 300 درهم دی غالبا خوش مثلا خلا ولهذا فض بايجاب الغره اي في ايجاب العقد هو اما يا قيمه 500 خلا ويعتق باعتاق مضاف يصير لا غير امانه د امي په خېټه کې بچي یو سړی چې د امي په خېټه کې کوم بچي هغه آزاد اسه آزاد بالکل آزاد نور به له کوي اموي په دې بس شي آزاد ولې آزاد دي کله تعبیر او مې په کله چې آزاد شو نه بغیر آزادي ده خوشو سره باندې چې ما هغه ماشوم چې دا زینب په خېټه کې دا هغه لپاره ما په سلو روپو باندې وصیت کړی کتنا سو روپو باندې ما وصیت کړی بالکل وصیت ولا صحیح ده او دا وصیت بچی لپاره څه کومور لپاره بچی لپاره د مور یو ذره حق هم نشته پکې کله د مور جزء په کاله چې مور ته لکه دا وصیت الکه صاحب شوی بزا او دته بتبع عليه د مور بالکل حق نشته او به د سړی نه مړ کېږي د هغې امه ده د امې په خېټه کې بچی ده وی ویل چې کوم بچی زما د امې په خېټه کې ده هغه د اسامه د چا اسامه ډېر خوشحاله شو پښتو پوهېږي نو دا بلکل وصیت هم باندې صحیح ده او که دا تابع د مور وای نو په تابع باندې حکم نه کېږي بدون د سنه مطبوع نه پوه شئ که وصیت یې کولو نو په کار چې په دواړو باندې په یو باندې شوی په مور باندې بیا به اخلاص او چې اوس بچي باندې وصیت کړي په کار چې د وصیت د وچی وصیت ټیک نه وي ګرځېدلی په ځکه دا تابع د مور ده او چې دا وصیت صحیح کېږي معلومېږي دا مستقیم بنفسي او حی ده یو انسان مثلا وهو حیوان تبوي او بل دا ده مولانا چې دا لکه څنګه مور حیوان تبوي ده حیوان تبوي دا ولې چې مستعمل په وینو باندې وینه وی پکې نو خدا بچي هم حیوان تبوي ده او په حیوان تبوي کې ویني وستل سړي پکال په یا بل اختیار یا ها بل استدار د دې بچي نه خپل په اختیار وینو وته نو بل استدار به حلال څنګه وګرځي تاسو د امام صاحب دلایل ته ګوري څنګه بمباري کوي ته پام هم ده زبردست قال قال دموږ بمباري وکړه وهو هو حيوان دم وما هو المقصود من الزكاه والتمييز بين الدم واللحم لا يتعسل بجرح الام وليس هو جرح الام ليس بسبب لخروج دم عنه ايش ولا فلا يجعل طبعا في حقه نشي ګرځول دا بچي طبعا تابع په حق الک د خروج د دم کې د سره وینه کونه وتله په خلاف الجرح في السيد په خلاف دا الک زخم کول په ښکار کې ولې لانه دا جرح سبب د خروج دم ناقصا ناقصه قوت که کامله په اختیاري طریقې سره نو فیقام قدرول شي دا اخکار چې دم ناقص مقام الکل فيه پر خروج کې عند تعذر چې کله متعلق متعذر شي زبر اختیاري بخلاف الجنين لانه لا يخرج منه دم لا كاملا ولا ها ناقصه یو درم نه دونه تل انما يدخل في البيع فبيع کې ولې داخلي تحدي لجوازه لپاره طلبو لجواز به چې به جائز دي کله يفسد باستثنائه چې مستثنا فاتح څه به په استثناء نه بچي باندې ځکه دا یو سړی غوا خرڅي او بچي ونه مستثنا کې دا ټیک نه ده لکه دا شرط به بیا مقدور تسلیم نه وي چې بچي ولا جدا کې په خېټه کې پروت هغه مو بیا وته ورکړي ٹھیک شه ا و یو حق به اتاقها او آزادول شي دا بچي په اتاق ته هم باندې ولې قي لا ينفس من الحره دا به آزاد وي آزاد شو کنه اوس کې بچي نه آزاد دی بیا به د حر نه غلام پیدا شي حر نه غلام پیدا کیږي که حر انا ولدي وجه موږ وایو چې بس بچي مرتد شول حتا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين فاذهبوا كم يوم بندي